شيطان أو نفساني هوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو لمانځم ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اوریدونکو په مخکنۍ خپرونه کې ما د امام مهدي په هکله تاسو ته پوره معلومات درکه او هغه معلومات چې ما تاسو ته پیش کړه هغه مطابق د مسلک د اهل سنت والجماعت و لکن ځینې اهل تشیع په دې هکله باندې غلطې عقیدې او غلط فکرونه لري چې په نننۍ خپرونو کې به ځینې عقیدې د هغوی زه تاسو ته بیان کړم د شیعګانو عقیده ده چې واقعا د هغوی د ایمان دا جزم دی څوک چې په دې عقیده نه هغه ته مسلمان نه وایي د هغو عقیده ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس تر قیامته پورې الله رب العزت دولس امامان خوښ کړي دي دا د شیعګانو عقیده ده چې الله رب العزت د پیغمبر علیه السلام وسلام نه وروسته تر قیامته پورې دولس امامان غوره کړي دي د دوی ټولو درجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم برابر او د نورو ټولو انبیاو او رسولانو نه اوچته ده دوی په دې عقیده دي چې دا دولس امامانو درجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د درجې سره برابره ده او د نورو ټولو انبیاو نه د دوی درجه اوچته ده دا د دوی عقیده ده او د دوی په کتابونو کې دا موندلی شي دا ټول لکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې معصوم دي یعنی دا دولس امامان لکه څنګه چې رسول الله معصوم دی دوی هم معصوم دي او د دوی اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت غوندې فرض دی او دوی ټولو ته هغه کمالات او صفات حاصل دي کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حاصل و سر فرق دومره دی چې دوی نبی یا رسول نه دي بلکې دوی امام دي او د امامت درجه د نبوت او رسالت نه اوچته ده دا د اهل تشیع عقیده ده او اهل تشیع په خپل کتابونو کې دا لیکي د دې دولس امامانو د امامت باندې ایمان راوړل د نجات دپاره داسې شرط دی لکه څنګه چې د محمد رسول الله په نبوت ایمان راوړل د الله رب العزت د عذاب او د حساب نه د خلاصون لاره ده یعنی د دولس امامانو باندې عقیده او د دیو په امامت باندې عقیده د ایمان جز دی که څوک په دې باندې عقیده ونه لري هغه ته موږ مسلمان نشو ویلی په دې دولس امامانو کې اولینی او لومبنی امام امیر المؤمنین حضرت علی کرم الله وجهه دی بیا د هغوی مشر زوی حضرت حسن رضی الله تعالی عنه دی د هغه نه پس د هغه کشر ورور حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه دی د هغه نه پس د هغه زوی علي بن حسین یعنی امام زین العابدین رضی الله تعالی عنه دی د هغه نه پس دغه شان د هر امام یو زوی هغه امام و دا د دوی عقیده ده چې د هر امام زوی هغه وروسته د هغه نه هغه امام و تر دې پورې چې یولسم امام حسن عسکري و چې په دوه سوه او شپېتم هجري کې وفات شو د شیعه اثنا عشریه عقیده یعنی د شیعه اثنا عشریه دا عقیده ده چې د ده وفات نه څلور یا پنځه کاله مخکې د روایت په اختلاف سره چې هغه دوه سوه او پنځه پنځوسم هجري و یا دوه سوه او شپږ پنځوسم هجري و د خپل یوې وینځې سره چې هغه نرګس نومېده را یو ځای شه او د هغه نه یو زوی پیدا شو چې هغه زوی د دې د خلکو د سترګو نه پټ ساتل کېده هغه خلک ونه شي لیدلی حتی د خپل خاندان والو ته د هغه د پیدایش او د هغه د وجود علم هم نه و یعنې هغې وینځې سره دا یو ځای شه او د هغه نه الله دې ته یو زوی ورکړه دا د شیعه و عقیده ده بیا هغه زوی چا نه شو لیدلی او د خلکو د سترګو نه پټ ساتلی شو حتی چې خپل کور والا هم د هغه د تولد نه هغوی خبر نه ول دا امام بیا د خپل پلار حسن عسکري د وفات نه صرف لس ورځې مخکې یعنی څلور یا پنځو کالو عمر کې د امامت سره متعلق ټول سامان د ځان سره واخیستل یعنی هغه سامان چې د امامت ول د حضرت علی کرم الله وجهه نه واخله تر یولسم امامه پورې په معجزه طریقې باندې د کور نه دا غایب شو او د خپل ښار نه دا وتښتېده لاړه په یو غار کې پټ شي دا د اهل تشیع عقیده ده او اهل تشیع خصوصا اثنا عشره هغوی په دې باندې معتقد دي چې دا وخت هم هغه په یو غار کې پټ دی تقریبا چې د دې د غایبېدو اوس یولس نیم سوه کاله یا کم زیات کیږي د شیعه صاحبانو دا عقیده او ایمان دی چې هغه به دولسم امام او آخري امام امام مهدي وي دوی امام مهدي دې ته وایي یعنې د یولسم امام زوی چې امام عسکري یولسم امام و بیا هغه د خپل د وفات نه پنځه کاله یا څلور کاله مخکې خپل وینځې نرګس سره یو ځای شه د هغه نه الله هغه ته یو زوی ورکه چې هغه د خپل کورنۍ والاونه هم پټ ساتل کېده چې بیا کله څلور کلن او پنځه کلن و د امامت ټول سامان یې واخیسته او د کور نه وتښتېده په یو غار کې پټ شه او په آخره زمانه کې به راوځي هغه امام مهدي دی دا د شیعو عقیده ده او حال ده چې د امام مهدي په هکله باندې پوره معلومات چې کوم مطابق د اهل سنت والجماعت د مسلک دي ما تاسو ته په مخکینۍ خپرونه کې وړاندې کړل او د اهل تشیع دا عقیده ده چې کله امام مهدي یعنې دغه امام مهدي چې دوی ورته وایي دا د دې غار نه راووځي د نورو بېشمارو معجزو سره سره هغه به مړي هم ژوندي کوي او نعوذ بالله لکه څنګه چې د اهل تشیع عقیده ده هغوی دا وایي چې حضرت ابابکر صدیق حضرت عمر او حضرت عایشه چې د شیعو په ژبه د ټولې دنیا یعنی د شیعو په ژبه باندې د ټولې دنیا د کافرانو مجرمانو حتی د فرعون او نمرود او غیره نه بدتر کفار او مجرمان دي دوی به د قبرونو نه راوباسي او ژوندي کوي به او هغوی ته به سزا ورکوي او دوی به په سولۍ خیجوي یعنی دوی به اعدام کوي د اهل تشیعو دا عقیده ده چې ابابکر حضرت عمر حضرت عایشه رضی الله عنها به څو څو واره دوی ژوندي کړي او دوی به اعدام کړي په سولۍ به یې وخیژوي او همدارنګه د دوی ملګرو صحابه و کرام او هغه کسان چې د اهل تسنن وروڼه چې دوی سره مینه لري دوی سره محبت لري دا د دوی امام مهدي دوی به راژوندي کوي او دوی ته به سزا ورکوي او د اهل تشیع دا هم عقیده ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همدارنګه امیر المؤمنین حضرت علی او ټول معصوم امامان او خاص هغه کسان چې د دې امامانو محبین دي چې شیعګان دي هغوی به هم ژوندي کوي او دوی به ګوري چې ابوبکر عمر او حضرت عایشې ته یا اهل هغه اهل تسنن وروڼه چې د دوی دوستداران دي چې هغوی ته جزا ورکوي دوی به هغو تماشه کوي او هغوی ته به ګوري که تاسې د اهل تشیع کتابونه تاسې مطالعه کړئ د هغوی په مذهبي اصطلاح کې د دې نوم رجعت دی او په دې هم ایمان راوړل هغوی فرض ګڼي د رجعت په سلسله کې د شیعګانو په روایتونو کې دا هم دي چې کله دا رجعت کیږي نو د دې مهدي په لاس به د ټولو نه مخکې رسول الله بیعت کوي دا د اهل تشیع عقیده ده چې یعنې پیغمبر یې کله ژوندی که د دې امام مهدي په لاس به اول رسول الله بیعت کوي او د هغه نه پس به امیر المؤمنین حضرت علی بیعت کوي او د هغه نه پس به په درجه په درجه نور حضرات بیعت کوي نو دا دی د شیعګانو امام مهدي چې هغوی یې القایم الحجه یا المنتظر په نومونو باندې یادوي او د غار نه د هغو د راوتلو په تمه دي او چې کله د امام مهدی نوم یادوي نو هغوی لیکي چې عجل الله فرجه الله پاک دې زر بهر را وباسي نو قدرمنو اوریدونکو دا ټول هغه خرافات دي هغه بدعات دي چې د اسلام په مقدس دین کې دې دپاره بلکل اصل نشته د امام مهدي په هکله باندې ما تاسو ته پوره معلومات درکړي دي چې د اهل سنت والجماعت د امام مهدي په هکله باندې څه عقیده ده چې په مخکې پرونۍ کې تاسو ته ما ذکر کړل دا عقیده د چا ده د عقیده د اهل تشیع ده چې دا باطله او مزخرفه او د بدعاتو د خرافاتو نه ډکه عقیده ده او حال ده چې په دې عقیده باندې د اهل تشیع په مذهب باندې که څوک په دې عقیده نه هغه ته دوی مسلمان نه وایي الله رب العزت دې ټولو ته هدایت وکړي بله قدرمنو اوریدونکو د قیامت په لویو علامتونو کې چې د احادیث نبوي د بیان مطابق د دنیا د ختمیدو ته نږدې د قیامت قایمیدو نه مخکې هغه ظاهریږي په هغې کې یوه غیر معمولي واقعه د حضرت عیسی علیه السلام وسلام نزول هم دی چې هغه به اسمان نه راکته کیږي خو خبره دا ده چې د حدیثو تقریبا په ټولو کتابونو کې په مختلفو روایتونو سره دومره ډیرو صحابه و کرامو د نزول مسیح علیه الصلاة وسلام حدیثونه روایت کړي دي چې د هغې د متعلق یعنې دا صحابه کرام دي چې څوک شکم نشي کولای او د هغو د عقل او د فقاهت په هکله هم څوک شک نشي کولای د دې ټولو نه دا ثابتیږي چې واقعا د عیسی علیه السلام وسلام راښکته کېدل په آخره زمانه کې دا حق خبره ده په هر حال د احادیثو په کتابونو کې چې د دې مسئلې متعلق څومره روایتونه دي که هغه مخته کیښودلی شي نو د هر عقل خاوند په دې باندې به معتقد کیږي او د هر عقل خاوند ته به دا خبره هم ثابته شي چې واقعا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت نه مخکې د مسیح علیه السلام وسلام د آسمان نه د راښکته کیدلو اطلاع خپل امت ته ورکړې ده تاسې کولی شئ په دې هکله زموږ علما ورونه یا زموږ دانشمندان ورونه چې په دې هکله باندې کتابونه لیکل شوي دي هغې ته مراجعه وکړي چې د هغو په کتابو کې التصریح بما تواتر فی نزول المسیح التصریح بما تواتر فی نزول المسیح د هغه مطالعه کافي ده تاسې کولی شئ چې هغه مطالعه کړئ همدارنګه د دې احادیثو نه علاوه د قرآن مجید نه هم د حضرت عیسی علیه السلام والسلام آسمان ته وچتول او بیا د قیامت نه مخکې د دې دنیا ته راتلل دا ثابت دي د الله د کلام نه دا ثابت دي همدارنګه په دې باره کې که تاسې غواړئ چې ځان ته پوره اطمینان حاصل کړئ شاه انورشاه کشمیری رحمه الله په دې هکله بل کتاب هم لیکلی چې عقیدة الاسلام فی حیات عیسی علیه السلام وسلام که تاسې هغه مطالعه کړئ په دې هکله باندې به هم تاسو ته پوره معلومات وشي خو لاکن ځینې بدبخت هغه کسان چې د الله رب العزت د دین نه غافله دي د الله په تقدیراتو باندې هغوی معتقد نه دي عقیده نه لري دا خبرې هغو ته هسې افواهات ښکاري چې واقعا هغه د دې لامل ګرځي چې هغوی د دنیا نه البته مرتد او زندیق ځي او هغه کافر دي او د هغو ځای به جهنم وي هغه کارونه چې د هغو ثبوت د رسول الله په صحیح احادیثو باندې ثابت دي یا د الله رب العزت په کلام او په آیاتو باندې ثابت دي هغونه هیڅکله څوک انکار نشي کولی او که څوک د دې نه انکار وکړي هغه د اسلام د دایرې نه خارج او هغه کافر دی موږ ټول په دې باندې معتقد یو چې عیسی علیه السلام وسلام به په آخره زمانه کې د آسمان نه راکوزیږي او د باطل په مقابل کې به مبارزه کوي حتی چې دجال به هم د حضرت عیسی علیه السلام په لاس باندې وژل کیږي قدرمنو اوریدونکو د خپرونې دې وخت کې راځو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ چې بې خدایه محبت کوي عباس دی شیطان او نفسانی هوا هواس دی قدرمنو اوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي قدرمنو اوریدونکو مسئله د راښکته کیدلو د عیسی علیه السلام وسلام دا یقیني خبره ده خو دا مسئله د عیسی علیه السلام وسلام د راښکته کیدل باید څو اصولي خبرې موږ او تاسې په خپل ذهن کې ولرو د ټولو نه ړومبۍ او اهمه خبره دا ده چې په هغه باندې باید موږ او تاسې خپل غور او فکر هم وکړو چې د دې تعلق د ذات سره دی چې د عیسی علیه السلام وسلام وجود او د عیسی علیه السلام وسلام پیدایش د عام سنت الله نه په دې دنیا کې یعنی کم جاری قانون د فطرت چې دی د دې نه بلکل خلاف دی یعنی د عیسی علیه السلام والسلام پیدایش او د عیسی علیه السلام والسلام وجود هغه قانون چې په دنیا کې جاری دی د دې نه بلکل خلاف دی یعنی حضرت عیسی بن مریم علیهم الصلاة والسلام داسې نه پیدا سوی څنګه چې د دې دنیا نور انسانان د ښځې او د سړي نه پیدا کیږي یا د ښځې او د سړي د یوځای کېدو او مباشرت په نتیجه کې پیدا کیږي د عیسی علیه السلام پیدایش داسې نه بلکې هغه د الله پاک په خاص قدرت او د هغه په حکم سره د هغې فرشتې چې جبرائیل الامین روح القدس په واسطې سره چې جبرائیل امین د بیبي مریم په غاړه کې پوکی وکړه او د هغې نه الله رب العزت حضرت عیسی علیه السلام پیدا کړ دا په معجزانه طریقې سره پیدا شوی دی نو له دې وجې نه عیسی علیه السلام وسلام ته د الله په کلام کې کلمت الله هم ویل شوي دي د قرآن مجید په صورت آل عمران په پنځه څلوېښتم آیت نه واخله تر یو پنځوسمه پورې همدارنګه د صورت مریم په آیتونو کې د نولسم نه واخله تر درویشتم آیته پورې د دې معجزانه پیدایش تفصیلي حال الله رب العزت په خپل کلام کې بیان کړی دی او په انجیل کې هم دا بیان راغلی همداسې یوه دویمه عجیبه خبره الله رب العزت په خپل کلام کې په دې هکله بیان کړې ده چې هغه د الله په قدرت او د هغه په حکم یعنی د الله په معجزانه حکم باندې د حضرت مریم د ګیډې نه پیدا کړ چې حضرت مریم پیغله وه او چا سره واده او نکاح هم نه وه شوي او مریم او مریم ته چې کله الله رب العزت عیسی علیه السلام ورکړه هغه یې په خپل غیږ کې راواخیسته او کلي ته یې راوړه ډیر خاوند نو هغه کلیوال او هغه خلکو چې په کلي کې ژوند کوه د مریم علیه السلام وسلام په هکله ډېرې خرابې خبرې وکړي او معاذ الله دا ویلي چې دا ماشوم ولد زنا دی نو الله په خپل کلام کې دې ته عیسی بن مریم ویلي دي او په هغه وخت کې حضرت عیسی علیه السلام وسلام ته الله رب العزت توان د خبرو ورکه لا ماشوم نو هغه د خپل د ځان په هکله او د خپل د مور په هکله د پاکبازي په باره کې بیان کړی چې هغه هم په صورت مریم کې د اوویشتم آیت نه واخله ته تر دېرشم آیته باره یې تفصیلا هغه ذکر دي بیا هم الله رب العزت په قرآن مجید کې دا هم فرمایلی دي چې الله پاک د ده په لاسونو انتهایی عجیبه معجزې ظاهرې کړې دي یعنې د عیسی علیه السلام په لاس باندې چې عیسی علیه السلام وسلام به د خټې نه د مرغۍ شکل جوړ که او په هغه کې به یې کوکی وکړ نو هغه به ژوندی مرغه شه او وبلوته او همدارنګه هغه څوک به چې پیدایشي ړوند و بلکل به یې سترګو څه نه لیده یا په هغه باندې د برګي او د پیس مرض لګېدلی و نو عیسی علیه السلام وسلام به چې کله په هغو باندې لاس ووهلو نو هغه به سمدستي ښه شول ړانده به بینا شول او هغه څوک چې په پیس مرض باندې اخته ول یا برګي مرض نیولي و هغه به هم د عیسی علیه السلام وسلام په مسح او په لاس وهلو باندې الله هغو ته شفا ورکړه او د دې ټولو نه زیاته دا چې عیسی علیه السلام وسلام به مړي هم ژوندي کول د دې ټولو معجزو ذکر الله رب العزت په خپل کلام کې کړی چې هغه په صورت آل عمران او په صورت ماعده کې په تفصیل او وضاحت سره الله رب العزت ذکر کړی او دا د عیسی علیه السلام وسلام معجزې چې الله رب العزت عیسی علیه السلام ته ورکړې وې هغه په انجیل کې هم ذکر دي او الله رب العزت په خپل کلام کې دا هم ویلی دي چې الله رب العزت عیسی علیه السلام وسلام ته بیا نبوت او رسالت ورکړ او الله رب العزت عیسی علیه السلام وسلام بنی اسرائیلو ته د ایمان د دعوت ورکولو دپاره نبی او پیغمبر ولیږه تر څو چې دوی د بدبختی او د تیارو لارو نه راوباسي او د الله رب العزت وحدانیت طرف ته دعوت کړي لاکن هغو قوم هغه بني اسرائیلو چې کله عیسی علیه السلام وسلام د نبوت او د رسالت دعوا وکړه ویل چې عیسی علیه السلام وسلام دروغجن دی او هغوی د خپل په منځ کې په دې فیصله باندې ورسېدل چې موږ به عیسی علیه السلام وسلام په سولۍ کوو یعنې عیسی علیه السلام وسلام به نعوذ بالله دار ته خیجوو د تورات د قانون مطابق او د اسرائیلي شریعت مطابق هم دا فیصله وه هغه څوک چې د دروغو د نبوت دعوا وکړي باید هغه سولی شي هغه په دار وخیځولی شي نو دوی دا هم ویلې چې عیسی علیه السلام وسلام د خپل په دعوا کې نعوذ بالله دروغجن دی نو دوی به موږ په دار باندې خیجو او عیسویانو اسرائیلیانو په خپل خیال کې هغوی په دې فیصله باندې عمل هم وکړو او پوه شو چې موږ حضرت عیسی علیه السلام وسلام پانسی کړو او هغه هم دار ته وخېژوړه خو په حقیقت کې داسې نه و ځکه چې کوم سړی یعنی حضرت عیسی علیه السلام وګڼلو او په سولې یې وخېژولو هغه بل سړی و حضرت عیسی علیه السلام نه و حضرت عیسی علیه السلام وسلام خو یهودانو پیدا نه کړه الله پاک په خپل خاص قدرت سره عیسی علیه السلام وسلام آسمان ته اوچت کړ او د قیامت نه به مخکې د الله په حکم عیسی علیه السلام بیا دنیا ته راځي او دلته به وفات کیږي او د دې وفات نه به مخکې په دغه وخت ټول اهل کتاب په عیسی علیه السلام وسلام باندې ایمان راوړي او الله پاک به عیسی علیه السلام وسلام ته دا توان ورکوي چې هغه د محمدي دین نه کار واخلي او د عیسی علیه السلام وسلام راښکته کیدل به د قیامت د نښو نه یوه خاص نښه وي دا ټول هغه څیز دي چې الله رب العزت په خپل کلام کې په صورت نسا او په صورت زخرف کې هم تفصیلا دا بیان کړي دي نو قدرمنو اوریدونکو غرض دا دی چې د ټولو نه لومبۍ او اهمه خبره چې د دې نزول مسیح د مسئلې په حقله په نظر کې ساتل پکار دي هغه د حضرت مسیح علیه السلام وسلام عجیبه شخصیت دی او د دوی ذکر شوي خصوصیات چې الله رب العزت په خپل کلام کې بیان کړي دي چې واقعا د هغه پیدایش د انساني پیدایش نه مختلف دی او هغه معجزې چې الله رب العزت عیسی علیه السلام وسلام ته ورکړي د هغه توان بل څوک نه لري په دې باندې عقیده او یقین ساتل پکار دي او ټول مسلمانان باید په دې باندې معتقد وي چې حضرت عیسی علیه السلام وسلام به د قیامت نه مخکې راکته کیږي او د باطل او د ظلم په مقابل کې به مبارزه کوي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې به او په دې باندې به اظهار د خوشحالي هم کوي نو دا هغه اوله اصولي او اهمه خبره وه د دویمې خبرې لپاره ځای نشته د دویمې او درېیمې لپاره انشاءالله په نورو خپرونو کې به بیا هم د حضرت عیسی علیه السلام وسلام په هکله او د هغو د راښکته کېدلو په هکله تاسو ته زه پوره معلومات درکړم نو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه